پیمانتیا لما راو العذاب کله چې ویني دی عذاب وقضي بينهم په سره وکړي چې په منځ کې بل قسط په انصاف هم لا یظلمون په دې زبر ظلم نه کړی شي الا خبردار لله اذا الله لپاره ما په سماوات او الارض هغه څه چې بر دی او چې کته الا ان وعد الله یقینا خبردار لوز الله حق نشته نه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد خلکو ته نه پیږي او یحیی د الله ژوند دی کول کوي او یمیت هم کول کوي او الی ترجعون دی الله ته تاسو واپس کړی شي یا ایو الناس خلق قد جاءتکم یقینا راغله تاسو ته موعظه نصیحت من ربکم ته طرف رب تاسو او شفاء او علاج لما دا بیمارو په صدور ری په صدور چې بسینو کړي او دن قران دې دې رحمتون رحمت للمؤمنین مومنانو لپاره قل ورته به فضل الله په فضل الله چې قران دی او برحمت یو برحمت الله چې مونږه د قران والا نو ګرځولو په بذالګه په لې پرو پس پدې خوشحالي وکي هو خیر مما یجمعون دا قران غره ټول هغه څنګه چې خلک راجم کوي ځان لا قول ورته رايتم خبر راکې ته ما ته ما انزل الله دې دې حساب کتاب نه کی ان لا لا ذو فضل یقینا الله خوند نه فضل له علل نازی په خلق باندې ولیکن اکثرهم لیکن زیاده خلق نه لا شکرون شکر نو بازی وما تكون في شان او نکی کی ته په سحال باندې وما تدلون للی تمنو دی قران منو د طرف د الله نه من قران څخه قران ولا تعملون نکوي تاسو من عمل عمل الا فی کتاب فوی مگر دی علم د الله کې ښکار آیا په کتاب کې دی واضح لا محفوظ الله خبردار ان اولیاء الله دوزان د الله لا خوفن علیم نبی یا رب دی باندې ولا هم یزنون نبی دی غمجن الذين امنوا اغرق جیبان راول وکانو یتقون او ویری ځان ساتونکي د الله د نافرمانی نه لهم البشرا دي لپاره چالي بلایات دنیا په ژوند دنیا کې او بل اخره او اخرت کې لا تبديل نشته بدلی کلمه دل کلمات الله فیصلو د الله لپاره ذلك هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده ولا يحزنك قولهم خبر دین کی تعالی را ردی بری ان العزت لله جميع یقین عزت عزت د الله زړه ټول دیو ست عزت بدی کمی چې تا پسې خبرې کې تا تر دې بدی الله یې نشي کومولې او سميع العليم الله ورد انګه بو دې الله خبر را ان لله یقینا الله د پاره دی اج بزمانونو کې دی اج بزمو کې دی و ما یتب الذين تابعین تابعدارین کیا کسان یدعون جدی رب لمن دون الله ولا لنا شرکا د شریک کانو دیو چې چاته چې وی داغه تابعداري نه کوي حقیقت کې دیو د لوی ځان مني نه مني د مشرکان پیر اجي سید علي اجوري مني نه مني او دا مخلوق نه دومره شی مغواړه یتبیونه تابعداري نه کوي الا ذن مگر د خپل ګمانونو پلان کې لدا چل شي پلان کې لدا شي وینم نه دی ویلا یا خرس ټول مرګ اٹکل وینا کوونکی دی